مهربان په بنديانو دا مقابل د دې مخ کې شو ظالم اتق الله لوی جهاد کلمت حق عند سلطان جائر او دا منافق دی مقابل د مؤمن مخکې منافق دا مؤمن دی او مقابل داغي دی مخلص دی جنسار دی محض د الله د رضا د پاره جهاد کوي خپل روح قرباني کوي یشری نفسه ابن کثیر لیکي چې مجاهد فی سبیل الله دې نه مراد ده کم عبادت چې غ قبول شي دا غي نخي یو د سړي اخلاق بدل شي مثلا چې دې لاړ پس راتلی ګیره دې پریخي دا بس کو معاملات په صحیح شو گاونډي سره د روغ او کړه طالب العلم اخلاق بدل شو دویم د عبادت ته شوق پیدا شي دریم رضا بالقضا تکلیف راضی دی صبر کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ما ویلو ترغیبات الی جهاد شروع دي نو دا دریم قسم ترغیب الی جهاد دی ایمان والو وردن د شی په دین کې پورا پورا پورا دین کې وردن د شی ترغیب ذکر کوي صرف منځ کول نه دي بیان کول نه دي پورا اسلام منافق بوي چې زمونږ کوم قتال ته څه ضرورت دی نه اسلام کې پوره داخل شي نو جهاد بکای قتال فی سبیل الله بکای د مؤمن ذهن بدی ته جوړي مفسرین لیکي عبد الله ابن سلام يهودي مسلمان شو د ملګرو سره وی اسلام کې د جمعې تعظیم دی نو د سبت منه خو نه دراغلی مونږ د دوړو کو د خالی هم ویدی دوخان غاړو نه خورو لازم ندی الله فرمایي وردند شي په دین کې پورا پورا لوی په ټولو احکامو کې هغه جهاد د ذکر په دې کې وینه کې ووري اتباع تابعداري د سنت او لا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د دې د پر را لګل شو شیخ الهند رحمه الله دی ذکی وی سو اس سے بدعت کا قلع کم مقصود ہے د بدعاتو بختندی وکړه کیونکہ بداعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدہ یا کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر دیا جائے مثلا نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادات ہے اگر بدون حکم شرعی کوئی اپنی سے مقرر کرنے لگے جیسے عید کے دن عیدگاہ عیدگاہ میں نواز پڑھنا وغیرہ خود فی السلم کافہ ای کې مې بینی خلاف آدمن ته ویني خلاف ته پیغمبر دی می ستن آدم غلاف آدمن سړی نه دی شکل شکل د سړی دی فین زللتم د پورا اسلام نه عزیز عذاب ته اشاره ده هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ترغیب دی جهاد ته څلورم نمبر او تخویف دنیوی دمنه کوي دوی شیئا الله وسور د وریزو کی او ملائکی او فیصلو پرشکار عذاب خاص الله تا ورګرځیدل د ټول کارونو دی هل ينظرون نظر دلته په معنا د انتظار حال استفهام انکاری انتظار نه کوي په پورا اسلام کې د داخلي دوه د اتیان نسبت الله نه من الله ته من المتشابهات کیفیت باندې موږ نه پوهیږو امر الله یا فی په معنا د با ایتهم په خپل معنا شي سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة وإلى الله ترجع الأمور طول کارونا داغي واپسی الله تا سزا بدر کی تپوسو کا د بنی اسرائیلو نه څو مې ور کړیو دوی ته نخې ښکارا چا چې بدل ک نعمت الله پس دغې نه چراوې د تا نن الله صفه عذاب والا د هر ينظرون سره لګي هغه تخویف دنیوی نو دلته مثال د عذاب دنیوی پیش کړي سبب د عذاب پیش کړي کم اتیناهم من آیت بینه وقف دی نو فبدلوها هغه بدل کو نعمتونه د الله هغه بدل کړو احکام بدل کړو دین د الله بدل کو په کفر او په شرک ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته ناشکری وکړه یقین الله څخه صاحب والا دی زین للذین کفروا الحیات الدنیا جواب د سوال مقدر چې کافرانو سره دنیا ډیره ده د تبدیل نعمت وجهم ده تزهید فی الدنیا مزود دنیا را غستی جهاد دې زکه پرې خاوده او ترغیب ال الجهاد پنځم نمبر ورځ د قیامت الله روزي ورکي هغه چاته چې رضا شي به کړهوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا جواب د سوال تبدیل د دین سبب د عذاب د کافرانو دین بدل کړي دي مزي اخلي تخلف د سبب د مسبب نه قران وی دا مهلت دی او دا دلیل د حقانیت نه دی دلیل د حقانیت چې دی نو پرز د قیامت په معلومیږي ويسقون من الذين آمنوا سپګوري مؤمنانو ته والذين اتقوهم يوم القيامة الذين موصول اتقوا السلام مبتدا شوه تقوا عزت ته وحبك للدنيا هي الذل والعدم مين د دنیا سړی ذلیل کوي روکي وليس على عبد تقي نقيصه اذا صحت تقوا وان حاك او حجم والله يرزق من يشاء بغير حساب امام راغب د دې جملې خمانی کړی دي ورکی اکثر ما یستحقه بغیر حساب دویم قیامت سره ولګوا به اندازي حساب بور سره نه کوي او منتهای نشته ترغیب ال جهاد څنګه شو کفار په نشد دولت کې دي مال او د جاه کې دي اسلام او مسلمانانو پوری مزاق کوي د دو سره جهاد پکار دی كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين انو تا لما داغی چې اختلاف کړو دی پاغی کی چې حق ته په حکم خپل والله يهدي الله رسوي غچا دغه چې وغواړي لارې سمتا مضمون وجه تراتلو د پیغمبرانو او اعلان فتح ترغیب للجهاد غ مضمون جروان دی ومختلف فيه ترغیب الى الجهاد شپږم نمبر انبیاء علیهم السلام دنیا ته د دې د پار راغلي دي چې اختلاف ختم شي لیکن باغیان بیا هم اختلاف کوي د دوی سره مقابله وکړي او دې ته جهاد وي نږدې زوینه سره مناسبت دوه ډلې ذکر شوې مقابله وا په دنیا کې اوس ډوډل ذکر کوي چې مقابله یې د په دین کې مقصد دا چې مقابله د دوه ډلو ذکر شو نو دی آیات کې وایي چې دا د مؤمن او د کافر دا مقابله اوسنۍ نه ده بلکې پخوانۍ ده کان الناس امه واحده د دې دوه معنی دي غون یو په کفرو نوح علیہ السلام نن لګمخ کې شرک پیدا شو اومبه پیغمبر الله دنیا ته درد د شرک پر نوح علیہ السلام راولېګو فبعث الله الله بعثت انبیاء شروع کو او د نوح علی السلام نه داغي ابتدا شو فهمه معنا او خلق امتا واحدتا یو پیمان فبعث الله النبیین دا تفریق نه صحیح کیږي وقف دې الناس الا امه واحده فاختلفوا فقرنی د سوره یونس دلته وقف كان الناس امه واحده خلق عقیده برابر په توحید نو فاختلفوا ګډوډ شو په زمانه د آدم علی السلام کې وقف زکه دی د آدم علی السلام د زمانی نه تپس اختلاف به شرک راغی هر پیغمبر په زمانه کې د مؤمنانو ډله پاتې شوې ده او بل تبا شوې ده کان الناس آدم علیہ السلام نه مبشرین منذرین تبشیر انذار د نوح علیہ السلام نشورو بخاری هم ذکر دا آیات ذکر کئی آدم علیہ السلام نبی مکلم الله ور سره خبرې کولې الله وأنزل معهم الكتاب بالحق بالصدق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه زمير قرآن تراجي دي د اختلافي مسائلو فیصله قران کوي سورہ نحل 64 کې هم دا مضمون دی ليحكم کتاب پیغمبر اختلاف چا کړی دی ولی کړی دی کله کړی دی زید دلاسا بغیان اینا دراغستیو کلی کړه دې قصد حصول د علم نه من بعد ما جاءهم العلم عبد الله بن مبارک رحمه الله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم د الله فطری دین توحید چې هغه نه مني بهکندي په کار د اعلان جنگ ور سره په کار دی بینه صاف حکمونه حجت روا یوازی الله بغیم بینهم بین المؤمنین یو جانبی نه ذکر کړي مؤمن ضد نه کوي جهاد تا وم نمبر سګمان کوي تاسو چلاړ بشي جنت تا د طلوع د جنت تر اوسه پوری نه دی راغلی تاسو ته کسی د پوکانو مستهم الراسا رسیدلی ویلی ته سختی والضراع تکالیف وزلزلو او بجړه کولې شو دوی تر دې چې بوې پیان او هغه کسانو چې ایمان لرلو سره ددنه پیغمبر بسوي متا مؤمنانو متا نصر الله قول د مؤمنانو شو کله به امداد د الله پیغمبر بسوي الا خبردار ان نصر الله یقینا امداد د الله قریب نږدې دی مثل الذين خلو من قبلكم حالت تفقانو مصفهم البعصاء تاوانونا حتا یقول الرسول چکلک شي مضبوط شي والذین آمنوا معه متى نصر الله نو الله بوي چې الا ان نصر الله قریب آیات کې جنجال ختم شو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اولا دایا دا مطلب نه دی چې په نفس ایمان سره جنت نه حاصلېږي دخول اولی مراد دی آل عمران یوصل دو تلختم تکالیف راغلیو حاصل جنت تا تل بی جهاد دی مخیات کی حال د سلف ذکر شو د انبیاء علیهم السلام حال ذکر کئی درستنو تکالیفی برداشت کړیو خباب ابن عرط راغی او نبی علیہ السلام ته فریاد کړي چې او کړي دو نبی علیہ السلام تشریف فرماو پروتو کیناس وی دی امت ته خو د لسمی د هغی نه دی رسیدلی چه کوم پخوانو ته رسیدلی وو. منهم من یوزع المنشار علی مفرق رأسه په سر به ورته ارکی خو او دو ټوټې بشو ما یصرفه عن دینه د اوسپنی په منګزو با گمز کړی شو دین نه واپس نشو اوی قسم می دی په الله چې اسلام بخور شي غالب بشي د صنعانه بخزه تر حضرموت پوری رواني د کالو شرنګېدل ډکا څوک ورته تعارض نه کوي خازن قتل غواړي عمر رضی الله عنه دور کې اوسه داسي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ثابت کړه شر زیدی سټیشن کې به نه پرې خو سفرې جوړ کړو د هر طالب العلم سر ته به کوزه پرتا وا د وګړکا خپل غنم به په خورول مزیوس شاګردان کوي مستهم البأساء والضراء لازمی متعدی مصائب و تکوینی تشریعی زلزلو وهل وجلل فتوی پی لګیده د خلقو د طرف نه مومنان خو جو ټیک ته کمزوري شو لیکن کم انبیاء نه کمزوري کیږي انبیاء علیهم السلام د الله پاک امداد څنګه مستبعد غني متا نصر الله څنګه وي حذف دی يقول الرسول تسلية لهم اثبتوا مؤمنانو بوي چې متا نصر الله مقصد متا نصر الله قول د مؤمنانو شو الا ان نصر الله قول د الله شو قول د پیغمبر پاک شو قول د رسول شو روح المانی وی چې دا بالشي چې هر سورګری شاغل شي او مطالب استبعاد شي مکان د طلب د پاره دی مؤمنان او رسول طلب د امداد د الله نه کوي نو انا بری تعالی بو فرمایي چې ان نصر الله قریب امداد د الله نږدې رومی داوی چې در ګمان افتاد جانی انبیاء زد فاقی منکرینی اشقیاء جواب دی فی جمله چیرا په مقتضا د بشریت باندې څه پریشانی مایوسانه کلمات د کاملینو نوم کې دي شي نوې حتا یقول الرسول لک شي لک امومنانو به متا نصر الا ان نصر الله قریب اشکال بهل شي چې مطال الاستبعاد شي متا د استبعاد د پاره نه دی متا د پاره د طلب راضی د استبعاد د پاره نه دی الا ان نصر الله قریب اشکال ختم شو چې مرتبه د امت د مؤمنانو د رسول نه پورته احزاب کې چې کله مؤمنانو ډلې ولې دي فوجونه ولې دي دویم تقسیم د اموالو بالقانون الشرعي وکا دریم چې کپرای دی نه خوږیږي ارتباط النفس رشوت ختم کا د دې زینا اتلس قواعد د تدبیر المنزل په خپل سم شي ملک کې سم شو چم گاونډي سم شو تهذیب النفوس شو د ملک شو یسالونک ماذا ينفقون منزل او پکور کې لوی دخل د زنانه و دی نو دویم د اولاد دی نو دریم د مالونو دی فقه کې طلاق عتاق وغیره تدبیر المنزل ملک دې سم نه کور دې جهاد نشي کېدی که اوشي فایده نه لري قرآن جزیات نه پیش کی بلکې رد کی پرسم د جاهلیت باندې اصولی مسئله بشی یسألونک ماذا ينفقون بیان د مصارفو تردید دی چې خط پیکاو بیزه قرآن وی بیزه خرس مکوا پا گناه کی مصرف پا پیجنه اول زی او پیجنی عام مفسرین لیکی چې دوی تاسو کو چې تشه خرج کو باری تعالی وی دا تاسو مکوئ تلق السائل بغیر ما يتطلب به مصرف تاسو کا یا دوی مشایخ وی چې څومره خرج کو الله فرمایي زیو په جناول او چې څه خرج کین نو خپلوانو لور کوي اصل کې تپوسونه دوه دي یو ذکر دی او بل نه او دې ته اتفاع ویل کیږي علام ينفقو څه شي خرج کو او په چا باندې خرج کو دو تپوسونه شو دو جوابونه شو داول سوال جواب ما انفقتم من خیرین سمر ورکی تحدید وابن السبیل او طالبان د علم دی مسافر دی ګټه وټه مزدوری نشي کوله لازم کړی شوی دی پتا سوبنی جنگ د پاره د مدافعت د دین وهو کرح لکم او دا بوج دی پتا سو امید دی چې په دغنی یو تیز او دا به ور ستاسو د پاره خیری چې بد بغنی یو تیز وهو شر لکم خبر غنی او سیز او دا بناکاری ستاسو د پاره عاقبت بیخنی انجام بیخنی الله کوی او تاسو نو کوی په خپل فائدہ کتب علیکم القتال ترغیب ال الجهاد اتم نمبر بشی او دیمه پیدا شوه كتب عليكم القتال مدافعة دين وهو كره لكم بوجه دې القتال فی کل حین مسله دا چې مدار د خیر او د شر په شرع دی لا علی العقل او دا غي وجه دا ده چې عقلونه او طبایع مختلف دي ملک ولی نسمیږي الله را لګلې قانون ټیک دا اسمبلی دا خو دا به تنفیذ د الله د قانون کوي ځان له قوانین نه جوړي پدې کې طبایع او عقلونه مختلف دي اختلاف راځي دستور د دا جاهلیت دا او چې خیر او شر به په خپل عقل معلومه یو مثال پیش کړي جهاد قتال تو ګورا د عقل په لحاظ درون دی بوج دی د شریعت په لحاظ خره کشمیر بازار شي د دیو جن اصولیین جهاد تا حسن لغیره وی قبیح بذاته خزا کنده شوا مشومان یتیمان شو لیکن انجامی خده خیر لکم شرعن شر لكم شرعا والله يعلم یوازې دا نه الله پويږي هر خیر او شر الله ته معلوم دی او د اهل سنت والجماعت مسلک هم دی پرون ما د حسن او د قبح مسله چړلې و معتزله اهل بدع دي مصنوعي پیران دي ځان له یو شیخ وګڼي وی دا ټیک دی مخینو سلفو بنی تکوینی مصائب راغلیو لری کیږي په انفاق سره تپوس کی ستانا په بار د میشت د عزت کې د جنگ کولونه پاري سره تر دې چې واپس کی تاسو د دین خپل وسیرسی ومن یتد منکم اغسوک چې واپس شو تاسو نه د دین خپل فیموت نو مړ شو حال لا چې د کافرو احترام د امر شرعي په پکې کوي جاهلیت والو با عزت د اشهر حرم کو خو ناروا به پکې هم کول لګه غلطي به د چانو شو نو دوه ورته بد وي صحابه رضوان الله علیهم اجمعین د مشرکانو سره جنگو خیال داو چې دا به د جمادی ثانی اخیری روزی هغه د رجب لومبای وا مشرکانو بوچا د اعتراضاتو شروع کو چې لوی ګناه وکړه عبد الله ابن جحش اول قتال د اسلام د پاره د کړو اول من صلى السيف نیزه چلولی وه خيار ورته وګوري صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رائع وشهد من کول ستاسو دارینه چې پیغمبر علی السلام وي وصد عن سبیل الله او کفر به الله گواه دی ویني حاصل دا پیدا دا دا چې د ډیری فیدی د پاره لک تاوان کړي قران لا دین لا سفر د علم دین لا کور پیدا قل قتال فيه کبیر لوی جرم دی تسلیمی جواب دی خزان ته خلقونه وګوره کنه یو غو تبل ته سړنای نو درې خطا ته واپس دی علل د جهاد بندول د خلقو د لارې د الله یو شرک په مسجد حرام کې دوا و اخراج اهله د حق پرست شړل د مسجد حرام نه اکبر عند الله لوی جرم دی او سلورم والفتنه اکبر من القتل کفر به نفس تا یا الله تراجی والمسجد الحرام وفي صد عن سبيل الله سبيل الله بني عطف اخراج اهله دا مضمون انفال کی بم راشی انشاءالله چون تیس کی ولا یزالون یقاتلونکم پینزم شو معنی د جهاد یو اصوليين دې ته عام المعنا وي دينه مفرد يموت مفرد هو مفرد اولئک من تراجی په اعتبار د معنا هم ضمیر د جمع په اعتبار د معنا نو داغه د پاره عذاب دی دیسه کی یو مسله امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سکند سړی مر عمل عبث دی دلیل سورت مائده او داغی پینزم آیات وي چې د دو د عمل موقوف دی اعمال صالحه مسلمان شو نو هغه اعمال به معتبر شو کرنسی بیا برابر شو دلیل دازه فیمت وهو کافرون چې خاتمه په کفر شي اعتراض په امام ابو حنیفه کوي چې نس یو مطلق راشي بل مقید مطلق ته حمله په مقید باندې لکه کفاره د روزي د قسم د کفاره نو دری روزي نو بل نس کې راغل دي متوالیاتن مطلق ته حمله په متوالیاتن پر لپسې جواب یو مطلق مقید دی په اسبابو کې مطلق په خپل اطلاق جاری کیږي او مقید په خپل تقید بیزه کی د ارتداد اثر دی د عمل بربادی ده امتداد الارتداد داغی اثر ده خلود فی النار و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دو عمل شو یو د ارتکاب د ضرر کثیره منفعت قلیله د پاره نه دی پکار بلکې بالعکس پکار دی انفاق وکا خیر دی جیب بدلکتشی کم بشی سمګلینګ چې کله وړوکې سړې سمګلینګ نشي کولې اغلاري چاري برابر کړي د جنسو یو ملګری قبایل وکړه چې غټ چکینګي نو دا زمون مالو جی مې دا څنګه وی افسر راوتی هغه موږ رضا کړی نو بل څوک نه راوځي مال زمون خپ حفاظت لاړ شي د شرابو بټۍ اونړوه د جوارۍ سنټري ختمې کا بین الاقوامي سطح بنې جوارۍ کیږي عن الخمر والمیسر نو سلاسو جهتین کی کور بدیاله سمیږي چې شرابي پکې نو جوارګر نو راشي جواره کې مال براشي پر دې حرام کله به کې سر بیلی ټیک دا لگا نفع دا لیکن ضرر ډیر دی قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس اهمیت جهاد قتال فی سبیل الله شرک راغلو نو ټول مال خرج کا تپوس کوي ستانه په بار د شرابو د جواري کې کورنۍ کې خرابي وي خلق خراب وي سميږي په فساد چې شراب او جواری ختم شي او دا د هغه وخت حکم دی چې شراب له حرام نو حرمت یې رسو راځي هغه پوه شو فهمه من فهمه چې ګناه تاوان ډیر دی فایده یې کم ده نورورو یې بس کول شروع نفرت یې شروع شو قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس شراب بلا تشبيه بدسیو لکه زمونږه په دې محفلو کې چې مجالسو کې عمر رضی الله عنه بوي چې اللهم بين لنا بيانا شافيا صافوا چې شراب حرام دي رجس من عمل الشیطان فانته دوی انتهینا انتهینا قرآن ذهن سازی کی دی اصلاح کتاب دی ملک سمئی په سمي کور سمي کوم معاشره کې چې شرابي جواري خرابي خرابي ده شرک راغلې ده نو جهاد پکار ده اگر کپاری کی وینه کی وولیږي جهاد کوي پاغي کې مال دی مال خرج کول دي ټول ورکا و اسمهما اور من نفعهما جرمنی ډاکټر لیکلی دي نشئی سړی زر ګډا کیږي شرابي نو په هغه ملک کې به نیم جیلونه او نیم هسپتالونه شړ شي نیم هسپتالونه هغه چې دي نو نشئی پکې پراته دي نیم جنگونه چې په دنیا کې راځي نو د نشي د لاس راځي عقل کار پریدي چکلو کې بیا لور خور نه پیژني شاری حالونو کې هم نن سبا خو بندي خو بیا به شي ما اسم کبیر و منافع للناس او اکثر شادی حالونو کې مرګونو شي مشرک او مال کې واخلا النهي عن الخمر والميسر صلورم حکم شو ويسألونك ماذا ينفقون دویم مسله زو جهتین شوا او مسله د انفاق ده تپوس کی ستانا چې څه خرج کو تمره خرج کو ورته وایا زیاتی د خپل خرج نه العفو غره د مال خپل که جهادو نو ټول ورکه خواس عمر رضی الله عنه تبوک کی ویزبنند ابو بکر صدیق کیږم تنو منو مال ډیرو دغه وخت کې نیمه راوړ ابو بکر کور جارو کو عمر رضی الله عنه ته پته ولګی دا چې زه په دنشم مخکې کېده دغسی بیانی الله تاسو ته احکام چې سوچ وکړئ په دنیا او په آخرت کې جهاد ټول مال د الله په لار کې ورکا ما ذا ينفقون ما مبتدا کا ذا موصول ينفقون سله خبر ماذا مجموعه په معنا د ایو شیئن موصوف ينفقوني صفت که موصوف صفت شي که مبتدا او خبر شي نو مفعول ثانی د يسالونک لپاره قل العفو ماذا ينفقون اندازه د مال قل العفو د تونه زیات ته د الله لپاره کې ورکا شراب کې سل ورکې جواري کې سل ورکې قل العفو غره د مال اعلان جهاد شو نو کنجوسی مکوا ټول مال د الله په لار کې ورکا د آیات کریمه تو آماده کول دي مجبور کول نه دي ورنه به میراث ته ضرورت دی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ما مخ کې ویلو صحابي راغی وی عندي دینا یا رسول الله ما سره یو دینار دی په ځاني خرج کړ وی بل دی په اولاد دی خرج کړ وی بل دی په بیبي وی بل دی په نوکر نو وی بل دی په مناسب زی او تا ته مناسب زی زیات خمالوم دی انت اعلمو دور کې معیشت زمونږ تبا دی نو په کار راځه چې سړی د غریب خیال وساتي لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ټول مال مخرج کا خپل حاجت ته سفری ده د اخرت سوچ وکا چې ثواب د تمیلو شي سوچ وکا معاشره کې یتیم دی بے څوک دی محله سم نه ده او دا دریم مسله زو جهتین تپوس کې ستانه په بار دي ایمانو کې خپل مال مور کا خود یتیم د مال حفاظت کوا یو طرف ته د یتیم مال که جدا یې ږدي د ضایع کېدو خطر ده که یو ځای کوي احتیاط یې نشي کېدی ارشاد باری تعالی کو چې د یتیم د مال حفاظت ضروری دی عن الیتامه خیر دې خپل مال ولا مور کا لیکن که شرک بالله راغلو نو د شرک بالله په مقابله کې ټول مال خرج کول ضروری په دې مسائلو کې زو جهتین دوړ جهته لکه د یتیم په مال کې یتیمی کور برابر نه دی محله برابر نه ده اهمیت د جهاد کې معلومیږي یعلم المفسد چې د بل خیر نه لټي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا مؤمنون او خامخا مری مؤمن ډیر غره دی د مشرک نه اگر که خوان درکی تاسو ته اولائک یدعون الی النار مجانست نکوی د دوی سره کوکو دغه کسان دعوت ورکی خلیب خلق بلیوتا حمی مومن تفسیر کئی ورنه ظاهر اچان دی ویلی راشه زما مرګره شه چور تزو کفر لا دعوت ورکول اور جهنم ته دعوت ورکول دی الله بلی ارچا لرا جنت او بخنی تا و حکم خپل او بیانی آیاتون خپل خلقو تا د پاره د دې چې دوی نصیحت قبول کړي زنانا احکام شروع شو د زنانو په باره کې تدبیر المنزل کورنا مشرکان لری کوي کورنۍ په دې سره خرابېږي رد دې پرسم د جاهلیت باندې ابتدایي مراحلو نو کور کې پنیکا کې به مشرکان وي شرک بدعت استاد کو نو طلاق ولا ورکه پریدا مجددی الفسانی رحمه الله وی چې پیر تو کو نو بدعت مات شو تیغه سی شاگیدڑی ماوی کفار علماء کرام دو راجم شیو یو عالم بیان کو نو دا خبره په کې ذکر کړ چې اهلی کتاب مشرکان نه دي غی خطیب صاحب حفظه الله هغه وی اي الشرك اکبر من ان يقول عيسى ابن الله عزیر ابن الله زنی از دین استم اهل کتاب پدې کې داخل دي او کنه بهترین تفصیل د دې امام رازی کړ دې چه لفظ د مشرکاتو کتابیانو تا شامل دی او کنا یو قول شامل دی کتابی تا مشرک ویلیش ابو حیان وی چې صحیح خبره ده چې کتابیانی مشرکاتو کې داخلي دي شیخ تخکری لکه خو نه ځکه دوی بندگی د غیر الله کوي د عزیر علیه السلام د عیسی علیه السلام الله ته نسبت د شرک کوي او دا قول د ډیرو مفسرینو دی قرطبی د ابن عباس امام مالک د سفیان سوری امام اوزاعی آلوسی وی علماء دری دلائل ذکر کئی ابن عادلی د مشقی صاحب اللباب چی لفظ د مشرک کتابی ته شامل او زی پیز دلائل سورة النساء أرتالي سو تم ان الله لا يغفر ان يشرك به شرك حدوقي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اديانو کی د هغوی کفر ته شرک ویل شوی دی په دریم مائده او داغی 73 نمبر آیات دیویا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين لام قد ان الله ثالث ثلاثه الا مسن الذين كفروا جوک بشي د کافرانو سره چې درې ذوات مستقله یو ذات کې ثابتې تپن شیب دی سلورم حدیث تا مسلم کتاب الجهاد نبی علیہ السلام امیر مقرر کو کتابیانو ته لیږو الفاظ دادی چې کله انو دشمنانو سره مخامخ شي نو دعوت اسلام ولورکه پنځم ابوبکر اعظم چې څوک د رسول د رسالت د معجزاتو نه انکار دا شرک دی منګه وایو چې الله کتابیانو ته مشرک ویلي دي په اشاره الناس یو ما دا صورت پیش کړو خیبر کی یهودو بخاری کی روایت ته چې کتابیان عمر رضی الله عنه د خیبر نشړل وی نبی علیہ السلام مونږ نه شړلی ته څنګه مونږ شړی وی اخرج المشرکین من جزیره العرب پیغمبر هغه وخت ویلی دي حدیث کې راځي چې د خالی او د اتوار پر ورځ روزه منی سي ځکه دا ایام عید للمشرکین دویم راشه ولا تنکح المشرکین تا سره مور کوي پلونه خويندې مشرکانو ته حتا یؤمنو بیلی کی فاق پا دی کی کتابی داخل دی چې اهل کتابونه ته اغستې شي خو لیکن تول خپل لونه خويندنې شور کولې بل نس نشتی حرمت تقه نسته بل دلیل نشتا څوک وی اهل کتاب مشرکان ندی نو دا غوی غټ دلیل یو عطف دی سورته بقره هغه ځکه موږ اشاره کړی و عطف تقاضا د مغیرت کوي موږ وایو عطف تقاضا د مغیرت کوي خو من کل الوجوه نه سوره بقره اتنوی آیات تاسو ګورئ التا فرشتي دی عطف راغلي دي وإذا خلنا من النبيين ميثاقهم پیغمبران کی خطول راغلو ومنك نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم تقاضا عطف تغایر من کل لجوه نکی حوز دلتا دغا عطف عرفان د اهل کتاب و مشهور نم کتابیان دانه چی دا مشرکان نم دیم دادا چې دا په عقیده دو اهل کتاب پاتی الیوم کمونیست دی سوشلیست دی عقیده خپل پرېخې ده مایده کې براشي د بریلیانو زنانه غستل جایز دی او کنه پلی باندې ورکای د دوی واخلا اصلاح به وکي اصول کې ماوي اول خمر میں سر دویم انفاق او درین د یتیم مال یسالونک عن یتاما سلورم مسله نکاح د مشرک سره د مشرک سره پنځم انا یو طرف تا پخیز کی خپل خواهش پورا کول دي بل طرف ته پریتی ده که شرک بالله راغلی اعتزال پکار دی تپوس کریستانا پوارد حیث متطهرين ويسألونك عن المحيز حیز گندگی دا ضرر دے ځان ساتي چې کورنۍ دې خراب نشي نږدې مشرک زنانه پلیتی باطینی وا شیخ دی آیات کې وایي د هغه خزینه هم ځانو ساته چې هغه کار پلیت د فیض رد په رسم د جاهلیت باندې چې يهوديانو با په وخت د فیض کې زنانه پشان ته د سپی ګرځولې یو کاسه کې به ورته ډوډۍ ورځوله بمبوریت وغیرہ نان مسلم چې کوم دي اوس ولا غزینه خکړی دي مانواری راشي د خوزو اغزې ته ځي ډوړی جدا حدیث کی چرازی صحابه راغله یا رسول الله دوی دا کی من زفاف ولی نکو نبی علیہ السلام پریشان غصه دوی روان شو چې نبی علیہ السلام غصه شو پای راغله سړی ولی قاصد اولیګو راوی وختو دوی خوشاله شو چې یره خپنه نه حیز امری غیری اختیاری دی قرآن وی فاعتزل النساء فی المحیز نو چې سړی بدعاتو کو شرکو کو نو پکار دا چې بالکل انقطاع ته وکي متطهرين من ادبار النساء توابين من الذنوب متطهرين من الشرك تركيدا اذنان اعلاقا توابين من الكفر تخلی شو متطهرین بالایمان تخلیه ويحب المتطهرين اعلان کی تخفیف ده او دا د ټول احکامو چې کوم مخ کی ذکر شو داغي سره تعلق ساتي قرانه برابر کا ان الله يحب التوابين جزیه ذکر کئی مراد تینا کلیه دا حتی طهرنا فإذا تطهرنا یطهرنا عادت پورا شو انقطاع د دم راغله غسل نه دی کړي فاذا تطهرنا کله چې خطا کی شي نو فأتوهن من حيث أمركم الله فأغا طريقا کده چانا گناه شوی نو ان الله يحب التوابين اتیان بالامر المناسب هر کار چې کوي نو په صحیح نیت کوي زنانه ستاسو پټه دې ستاسو لپاره تصفیه د نیت هر کار کوه خو په صحیح نیت سره ان ناشیتم رد پر اسم باطل يهوديان وبوي چې یو سړی بیبی تا د زکات لپاره د شا د طرف نه راشي نو بچي به اعور پیدا کیږي مسلمانانو اعتراض کوي نو الله په رد کو دیزه کی بخاری کی لفظ د فی الدبر راغلی دی انا شئتم نو دا وهم دراوی دی ښا اصل کې فی نه دا من الدبر دی پرویزیو شیخ ته پنځیر رحمه الله ته وی چې من احادیث ځکه نه منو چې قران کریم وی فقط حرسکم ان شئتم نو شیخ رحمه الله و الزامی جواب ډیر زیات ورکو وی دا راته وای ته د کم طرف پیدا یې یره وی تاسو ته مکوای خلق شرمای قران وی راضی به زید حرستا پټې دي دي ها پاتې شو دبر شا زید فرس دی ها د حرس نه دی ها حرس ستا خوخه ده په کومه طریقه راځي کیف شئتم من اين شئتم وقدمو لانفسکم نیت د نیک اولادو کوي او دی کی تقدیر ذکر کړه د ټول حکمونو سره دا پیوس متق الله قانون د قران ویری د الله پوشی تاسو مخامخ کیږي د الله سره ازیر ورته مؤمنانو ته باصلاح المعاشره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نهم حکم عظمت طرف مگر زوی الله لرا دال د قسمونو پلو انت برو چې بینی کین کوي احکام شرعیو باندې د قسم بیان قسم دو قسمه دی کتاب الایمان به حل شي ماشاءالله ستاسو کتاب بالماضی او بالمستقبل یو سړی قسم وخور چې زبر د خپل اورور سره خبرې نه کوم د مسلمان سره ما ته وری ضروری دي کفاره به ورکای بالمباح ټیک ده او دغه وخت کې دی و چې ان خرجت فانت طالقون لفظ کې مطلق دی لیکن د دو معنا کې مقید کدا اوس لاړه نو طلاق ده روستو زی نو بیا طلاق نه واقع کیږي مطلق معنا مقید او د یمینی فور تخریج امام ابو حنیفه رحمه الله حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دی من حلف على يمين فرآ غيرها خيرا منها فلیأتها ولیکفرن یمینه قسم خړلې دې دې پوه شو چې دا په ګناه دی قسم به ماتي کفاره کفاره به ورکي باللغوا چې نیت نه مسله د قسم درې قسمه شو د پاره د هغه کسانو چې قسمونه خوري د بیبيانو خپلونه انتظار دې تلور میاشتې فإن فاعو پس کچری واپس شو دوی بالفعل یا په وینا یقینا الله بخون کې مهربان اراده کړې و طلاقونه یقینا الله اوریدون کې او په ایلا څلور میاشتې د څلور نه سیوا خزا خاون کې قسم خوړلې ده څلور میاشتې تیری شوې امام سیبوی جدا شو طلاق شو امام شافعی رحمه الله وی قاضی لبلان شي تفریق باغو کی دلیل د امام ابو حنیفه حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنه امام شافعی رحمه الله ابن عباس رضی الله عنهما زنانه بد اخلاقه ده د جاهلیت د قانون تردید دی ایلا به وکړه خزه بینا پر خودا نه به ورته رجوع کوله وان عظم الطلاق هغه زنانه چې هغه طلاق کړې شوی او حامله نه حامله ده د دې عدت وزه د حمل ده دویم زوات الاقران الف لام عهدی اغا مطلقی چه حاملی نئی وینزی نئی او آئیسی نئی نا امید اینی حیزی نکی عائشہ صغیره دا حکم داغي سورته طلاق ذکر کړی دی سلاسه قرو اوس عدت بالاطهار ده او که عدت په حیث سره ده نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې عدت درې حیزه درې ماهواري او دلیل دغه سورت طلاق اصل عدت بالاحیاز حیز نو لم یحیزنا نو دری میاشتی تیمم علی چودستی امام شافعی رحمه الله هغه وی چې عدت ته بالاطهار دلیل د ځان د پاره یو قاعده د نحوی پیش کړي چې تمیز د عدد اقل خلاف القياسي د مذکر د پاره مؤنث او د مؤنث د پاره مذکر ثلاثتون دا تا دلالت کوي په دې باندې چې د قرون مراد اطهار شي ولې که حیز شي د دې قیدې خلاف راځي ځکه دا مؤنث جواب هغه ته موږ دا کوو چې قران تابع کول د نحو نه دی په کار بلکې نحو تابع د قران په کار ده سره د دین اصل خبره ده چې ترادف د لفظینو د دلالت په دې باندې نه کوي چې ټول لوازم د دې یو شان دي ټیک د قرو من په معنا د حیز سره واغست حیز مؤنث دی د دین دا نه لازمی دي چې قرو دی مؤنث شي او دلیل خاص کتاب الله که قرون مراد اطهار واخلی نو په حیث کې طلاق ورکول طلاق بدعي دي عمل په خاص کتاب الله به نه راځي ځکه ثلاثتون عدد معین د دوکا د څلورو نه لاندې نو چې په کوم طهور کې مثلا خاون طلاق ورکړي دي کدا نشماری درې مستقل کای دي کم څلو ویني کدا شماری کم درې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترادف د لفظینو دا دلالت په دې نه کوي چې اشتراک په جميع لوازمو کې شي صلا دعا صلا د پر سلا علاکا دعا لیکن د دعا د پاره چې سله علا کې نو دعا نه د دعا بالشرط نه مراد د خیری دعا علیه تک دا قرأ په معنا د حیز حیز د مؤنث شي لیکن قرأ مذکر ده او قرآن تابع ان ارادو اصلاحا که اراده لرلا دی خپلوانو د جوړی خاون طلاق ورکړي دي خزه بد اخلاق او سم شوا خزه او خاون روغ شو پهلوان د خزي وای چې موږ یې دې سړي نه ورکو ځکه د موږ مخ کې شرمولیو الله فرمایي د سیمه کوا نوې بسا شنا کوي وبعولتهن خواندان دوی احق لایق دی بردهن په واپس اغسطو دوی په نکاح اراده لره د خپلوانو د اصلاح دروغي ولهن مثل الذي عليه معروف یو جمله کې قران کریم هر څه حل کړو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دیولګي دای د مالک نه د مولانا واغستا ملکی نکاحی مات شوخه چې وای غستا مملوکه شو پشان د عام مال د متاع وګرځیدا صلی الله علیه وسلم کی راضی چې کمل داغي حاکم او مشر عادلو لکه د انصاف چغه نوشته کیږي مالداران سخیانو د کور مشر سړیو نو ظهر الارض خیر لك من بطنها جون بهتر لیکن که یو ملک ته حاکم عادل نه دی مشر مالدار شوم دی د کور مشری خزو کاواله ده لکه نن هغه څه په کور کې کیږي چې خزه غواړي نو فبطن الارض خير لك من ظهرها جن دی بهتر وللرجال عليهن درجه امیر بوج په سیوا شو خرلنه بوج نشوړي والله عزيز زنانا دا الله حکم امنا کنمنی نو عزیز زبردست سزا در کولی شي حکیم سړی ته حبو جوالک وزارت خارجه ځکه حکمت والا دی چې خزا چی د زنانه د پاره یا کور او یا ګور دیر ښه کار له به ته ولیږی خو د بړستن لاندی ولا ورکړل او هغه رابطی کوي کورونه جاړی روانې کړي والله عزیز حکیم وختم نه